ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم توبه چې دا دا تر کومه وخته پورې د سړي قبلېږي ځکه چې په انسانانو کې دوه قسمه دي یو مسلمانان دي او یو کفار دي نو د کافر توبه چې دا هغه تر کومه وخت پورې قبليږي او د مسلمان توبه چې دا هغه تر کومه وخت پورې قبليږي قران کریم دو دعا آیاتونو نه کم خلق چې په غلطه او په جهل سلا ګناو کی ځکه چې ګنا سره کوي نو دغه وخت کې جاهلی کپوی مینو عقل ته سلب شي د ګنا په وخت کې کډیر پوی نی نو د ګناه په وخت کې دا غنه عقل سلب شي جاهل شي الله فرمایي چې انما التوبه علی الله خبره دا ده بل نه ده چې قبول د توبه علا کلمه په عربي لغت کې د پاره د لزوم راځي الله فرمایي چې ما په ځان باندې تفضلا لازمه کړی ده کپوی مو ما در تارزو کو چې د ګنا په وخت کې سړی نه عقل لار شي د دې داسې مثال دی لکه یو عالم هغه په جمعات کې تقریر کولو خلق ته ډېر شد مت سره کور ته بچراغ نو خزب ورته د شراب یو جام تیار کړو ناغه شراب به وسکل او بیا به باجر واغستا نو ټول شپه به د باجغه ګولا او خزه به ځان ته ګډولا سار به بیا چې کو امتحان او ابتلا رااله یو فقیر ولار دے په دروازه کې خز خیر ورولې غلو زه خیر نه علم پیسې ورولې غلې نه علم خزه ورته وی چې نو سغواړي چې دلته ولاړ ورته وی بیبي او تپوس در نه کومه که صحیح جواب دی راکو مهرباني بدی نو وای و تپوس دا کومه چې کمزه کې د خدای دین بیانېږي نو الته رحمت ورېږي ستا د خاون دین بیانولو زه په دې لاره روانم رحمت پې نه ورېده اوس هغه رحمت دې ملنګ څنګه لیده نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزی چی یو کرامت تے و یو کشف تے کرامت او کشف چی دی دا الفاظ مترادفه او معنی یو دا کرامت او کشف یو شی بزرگان چی دی ناغی ته په کرامت باندې ښکاری چې دلته رحمت وریږي او دلته لعنت وریږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دا علم چې چا باو دس کولو دبا ورته داسې وکړه نو حدیث کې راځي چې دا او دس اوبو سره لاس وینځلو سره د لاس ګنا تویږي او مخ وینځلو سره د مخ ګنا تویږي او د سر مس سره د سر ګنا تویږي او د خپل وینځلو سره د خپل ګنا تویږي نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ور کړو بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخلا ځکه چې زه چاته ګورم او داغه او دس کې ګناه وینم نو سړی را تسپک بیا ښکاری نو د دې وجه نه د علم را نه لري کچې ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکار نشي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند اگر چې سمون پر پاکستان کې اره بلاش تده خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق بتا سواوري چې هغه تقلید ناجائز دی او داغه علم دومره نه و په حدیث نه پوهېدو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم محدثانه رنگ خو څکه داغه قیاس داسې او قیاس چې هغه ته به د خپل وخت مجتهدین حیران شي اوس قیاس دائمه مجتهدین دا اوس یو بل علم دی تپوس شو د علماو نه چې یو دوه کس دي د شپې وده شو چې سار را پاسې ده په یو مرګري د شپې او دس اوړېدلی اوس وبنشتا چې دا یو په علم دی او دا بل په او دسو کی او سوال دلته د سحر د منظم دی منځ به څنګه چل کی مسله دا ده چې وبني تیمم به وایي نو تیمم خدوارو والو اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي ما په خبرو پوهېږي تیمم خو د دې اوبو د نشتوالي د وجې دواړو والو په چا چې او دس اورېدل او دم تیمم والو او څوک چې اسی او اغم تیمم والو او سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا او دس اورېدلې دا به کوي او کدا بل چې تیمومې والے د بیا او دسای د وجه دا به امامت کوي دا وخت ټول مليانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سره کوي چې دا چا د بیا او دسای د وجه تیموم والے دی ځکه چې هغه په چا او دس اورېدلې ده هغه خو ډېر پلیتو ټول مليانو فتوی ور لکه تیر جمعه ما تاسو ته ویلي چې فتوی ور کول خو آسان کار دی ډیر خلک به درته پیدا شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې خبر رااله هغه وی چې امامتی به دغه سره کوي چې دا پچاو د سورې دلې او ته مونږ والي دا به مخ کې امامت کوي دا چا چې د بیا د سید وجه تیمم والے دی دی به امامت نه کوي اوس عقل دا وایي چې بل یو سره راسي بیا د سید تیمم والو نو د دنا پاکی خو خدا په نسبت دا غا چا چې په غسل کې او تیمم والي تاسو عقل باندې دا مت ورکړئ امام صاحب نو وجه تاسو شو چې هغه سره به ول امامتي کوي چې کوم سړي باندې او د څوړې دلې او ته مونږ واله امام صاحب ورته فرمایل چې کوم سړی چې په غسل کې هغه ته مونږ والو د دغه طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله شو دا کامل پاکواله دی او د بیا د سید وجه چې تا تیمم والے دی دا ناقص پاکواله دی د عارض د وجه د تا منځ پر روا دی او جنوب چې تیمم والے دا طهارت مستقله دی نو مخکې امامت به هغه سره کوي چې څوک مستقل پاکي هغه سره به نه کوي چې څوک عارضی پاکي دا قیاس د امام ابو حنیفه اوس په دې علما پوېږي چې دا قیاس د وخت ائمه او مجتهدین ورته حیران نو ارنه داو چې موږ په داسې ملک کې اوسېږو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم مون په غلارم نه تیر شي والله العظیم کداغه په لیکلو داغه په قیاسونو باندې دا خلق پالار نه تیر او پوی پیدا هغه خلق هم نن را پاسی وای چې امام ابو حنیفه به حدیث نه کوي کم چې نن نه دیار له سو کال مخکې تیر شوی دی او یو نیم سو کال د پیغمبر نرستو عالم هغه په حدیث نه پیدا او په پا پاکستان کې چې کوم دار او د اخلاص را پیدا شي دا په حدیث پوهیږي او بس او په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو دي په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو نو په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو روم جوهری چې په دکان ناشتي اغلا کنجکه پلاس اور نه لګي اغلا کنجکا پلاس کې ورکا او لالو گوهر پلاس کې ورکا نو روم بداوی چې دا درې واړه جوړیو شي ځکه روم د گوهر او د کنجکې استمیز نشي کول نو عرض مې داو چې باز د توبې ګویا د غلطۍ په وخت کې کپوی هم جاهل شي نو هغه ملنګ وی چې زه په دې لاره تېرېدم دي دي او ستا دا خاون مې ولیدو تقریر کولو خو رحمت پې نه ورېده اخذ ورته وی چې ملنګ داسې چل دی چې استاد خبر سره څه کار دی زه خپل لار لنډوا هغه زم نه تر هغه پوری چې تر سو پوری د حال نه وي ورته وی چې نه زه او خامخا پښتنه کینو زما خاون چې د شپې کور تراشي او ما د شراب او جام ورته تیار کړی هغه اوس کی او بیا ټول شپه بیا باجغه دی او زور ته غړېږي ملنګوي چو دا وجه ده چې د چرته بیان کوي نو رحمت پنوري که تاسو خیال وکړئ کنه مونږ په تقریرونو سمره کی دنیا ته ډکا ده دنیا عام جلسه خلاصه کوي چې پر رادیو په ټي وي باندې هم لګیا دي صاحب تقریر دی او تبلیغ دی او بیانونه دی او درس قران دی پلانه دی او پلانه دی او اثر پچا ټس نه مس نه کی دا وجه څه ده وجه دا ده چې دا مونږ څه وایو دا زمون خپل ایمان نه دی څه چې وایو دا په خپل نه کوو نو د دې وجنه په بل چام اثر زمون خبرې نه کوي عزیزانو هغه بیان کې اثر وی او دنیا لیونه کوي کوم اثر چې سړي باندې په خپل شوی چا باندې چې په خپل اثر نه شي هغه باندې د بل چا باندې داغه خبره اثر نه کوي او بزرگ ته چا سره راوستي راځي نه ګوره خو نصیحت ورته دوی سبا راواله سبا چې راوستو ورته بچي ګوره ما خو راول خدي دا خبره به پرون ورته جیولې نه کوله به پرون ما خپل ګوره خړلې و نو کده ته ویل نه په دې احساس سر کړې نن ما ګوره نه دا خوړلې نن مې زکه ورته نو زکه مولانا وی چې واعظان چو جلوه بمحراب و منبر می کند چون بخلوت می روان آکار دیگر می کند دا واعظان په منبر ولار باندې او صاحب لوی جلوګر جلوګر کیږي لیکن چون به خلوت میں رواندا کار دی گرمی کند چې خلوت تلار شي بیا څه کوي الته بیا پتا ولګا نو عرض مداو عزیزان چې د بزرګ تپوس کو د خزنه چې دا ستا خاون له چې دا کټوره په لاس کې د شراب ورکې دی څو وای وې دی وای چې راوړه اجام خدای غفور رحیم دې عفو به وکي او بس ویس ولن بیګاله چراشی او جامو غواړي او دی وایي چې خدای غفور الرحیم دی عفو به وکړي نو بي بي ته به یو ټکی ورته وکړي ورته به وایي چې سړیا خدای غفور الرحیم دی خو خدای په نامو کې یو نامه د قهار او د جبارم ده او دا آیات ورته وایا چې ان بطش ربک لشدید الله ویا پیغمبر استاد خدای نیول داسې دي چې یو ځل څوک رونی سي بیا ته څوک خلاصول نه شي چې بیګالا حضرت راغله ده او کور ناس ته خزه ته راوړه جام خدای غفور الرحیم هغه ورته خزه سړی خدای غفور الرحیم ده او قهار جبارم ده ان بطش ربک لشدید هم دی ما غرک بربک الکریم هم دی قرآن کې خدای وی یا ایوه الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان ته سشي په غرور کې واچول چې خدای کریم دی تا داغه د قهر نوم نه دی دا لوی خلق چې څو وخت روونی شي داغي د خزو حال بیا ګورا داغي د بچو حال بیا ګورا هغه خزي چې د پډیر ناز او ادا باندې ساتلی وي هغه خزي بیا سرونه شوکي او پزمکه چکونه لګي او بادشاہي ورانه شي منټ کې په ورانه کې منټ سړی هغه جام په ځمکه وویشتو او خزه ته وی چې خزه مصلا راوړه مصلا راوړه دو رکعات نفل وکړه او خدای ته توبه وستا چې یا الله زه پوه نه وم بیا به نه کوم څورځې پس هغه بزرګ بیا په لاره تېرېده او دی ولیدو چې تقریر کې یو ډېر خلک ورته ناست دي نو چې ګوري رحمت پې ورېږي کور ته ورغی او ښځې بیا دروازه وټکوله خزه پس پرده ورته وې چې ستا وصیت ما بجا راوړو تا چې څنګه ویلی وغه سمې وکړه ورته الخزه مبارک شه د خاون توبه د خدای قبول کړه او نن چې پر اتیردم نه د په مجلس دی غلو رحمتونه وره عزیزانو رحمت ورېده اوس دا پته هم ته دنیا کې نه لګي دا پته به د مرګ نرستو لګي سړی ته چې لږ غوندې سات لږ غوندې ګنټه نیمه ګنټه په هغه مجلس کې کېناستل چې کوم مجلس کې د خدای خبرې کیږي او د جناب محمد رسول الله خبرې کی لک سات نو هغه لک سات چې ده فل زرا زل فل زرا زل کابه کلو کې چې څومره اجر او ثواب دی داغه نه دا لک سات د خدای د نیکانو په مجلس کې کې ناستل چې د اغه نه دا ثواب زیات ځکه شیخ صادی وی چې یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اس صد سال طاعت بیریا لگ وقت دا اولیاء په مجلس کې کېناستل بہتر صد سال طاعت دے دیا د سل کالو عبادت بې ریا نه یوه ګنټه د بزرګانو په مجلس کې ناسته ثواب زیات یوه ګنټه اولیاء چا ته وایي اوس د اولیاء تعریف به زده کوی چې اولیاء چا ته وایي مونږ چا ته اولیاء وایو مونږ اولیاء د جیبونو ګړ کپانو ته وایو د جیبونو ګړ کپان چې هغه ته مونږ اولیاء وایو او زه ولی هغه چاته وایم او بزرگ هغه چاته وایم چې یو خو په قران او په حدیث خدای پاک هغه ته عبور او پوهه نصیب کړی دي او بیا قران او حدیث ټول عمر خلق ته خودلی او په یو پیسې اجرت نه یغسته دینه خلق ته د الله د پاره بیان کړي اولیاء دې خلق ته وایي نیکان دې خلق ته وایي هغه ورځ یو لیوانه غونډه راغی ما خیال کې دا طالب دی خو یو خوب مې لیدلی و نن درېیمه شپه ده خوب درته وایم بیا ځم نور تپوسونه به زما نه نه کوي زم غلی شم مان جوړ پاګل دی ما د چا څه خوب دی لیدلی ویل خوب مې دا لیدلی چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس تی اوچت کړی دی او خلقو ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته دی او بیا زمون استاد دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کمره کې دننه ناشته او زمون یو استاد د مولانا عبد اللطیف صاحب نوم دی هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ور کوي خلک بدا خو به ولیدل او تا ته ویل صادره داسې تاو کو مال خبره خو اور بس نور خبره بنه کې بس لاړ ځوان زلمه خسته سوچا ګیرا بلاړ څو ورځې پس مې بیا ولیدو بستره پوګا وا د چوک کې مې جوړیدو نو لاس مې نیولو مال تاغه نه غوړه چراغ لوي یما مال څه کې چرته دی ټول روان ته زما ما د کوم ځای ولدا تاسو باندې کې د اسمان نرالان دی او د زمکه د پاسه دغه ځای ما نو ما ته سم خبره ولې نه کې ما ته په ایمان وایا چې دا ما ته پته شته چې زه د کوم ځای ما دا ما ته پته شته تو وایا په ایمان تا ته پته شته چې ته د کوم ځای زه پوه شوم دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي دی خو قبر ښایي چې زه د کوم ځای زه څه خبر یم مالنا نو بیا معنا ولې تاسو کې چې څه کم دي تاسو پوه شئ دا علم مسجد ته چې موږ د کم دي نو زما خلې نه وخته چې اوه دا غنن ندرې سوا کال مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې و دا خبره هغه ده چې خبر نه يم چې را وستم لکه ما خبر نه يم چې را وستم لکه ما اوس مې کوم طرف تاس کوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په وګه کېږدي اس جوړ لوړه نوي ور معلومه قسم په خدای دې که په پاکستان کې د دوبګار د خرم را جړان د انسان په مرګ باندې شته سستا د بوډیګارد خر مړو اون ټوله بادشاہي په جړې ده نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي د مسلمان په کور کې چې مړ وشي اب د هر مسلمان د کور مړ وي او د هر مسلمان رب ته درديږي نن ستا په ملک کې هغه نشته بیګاره ته چاوي دلته د درو کالو ماشومه چالاله کړی دا په بوجای کې اچولې دا او دا کور مخې ته ورته ورغولې کوم ملک کې د ظلم دا انتهای نو د درې کالو ماشومې څه ظلم کړی حد ده د ظلم بالکل هغه انتها شوه انداز به ونه لګول شي انداز ګڼ کپان وګورئ دلته زمون یو اجی سے بوډا سپینګیره سره بلار روان دی او سره ورته وي او هو ته خډیر بیمار واسکټ لاندې ورته لاس ماس منډل دا ځینې دین کوجیږي دا ځینې دین کوجیږي دا ځینې او او بیمار هغه دا خیال کړی هغه اجی چې جوړي حکیم را باندې پیښ ها بالکل دې د پاره به خدای خیر کیو چا ته روان شوه دې اجي چې جیب کې لاس والے دې 200 روپۍ کینسته پخته پس بیا په تخته بیا چې لیدل هغه چې څنګه په هغه را نیول دی دا هم هغه سره دی چې راغه دکان ته راوست ځان دی وشکو چاله شرموي نیمه چې ځامن را لول بدا پینځه سوالې نورې بدر ترو داس یو لوټ مار لګېدل لارې ته بوخېږي چې په ځان پوهېږي جیب به دې بیا والي پیراواله خزوا ماشوم له غنې لاس کې ورکړې و چې را پسې راځه دا مخ کې دا ماشوم ورپسې ده په بازار کې ته ماشوم ورکشه چې ورکشه ده هغه خداریان شو چې زوی مې څه نو چې وی هغه وخت خو ډنډوري منډوري نه نه اخبار او نه اعلانونه نه خپل جبه کې چې تورا کټوخه بچای نه و چنجان غنای نه لاس کې ور کړای و را په سره روان و خو چې یې مې وکاته هاي مې پر کور و یې یو ګورې کور دی ورانه په دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې هیڅ مجرم ته د خپل جرم صحیح سزا نه ملاوي ګرکپ اونیوې شو غل اونیوې شو او قاضي ته پیش دغلا کړي او دې دغلا کړي ترک دې دې کې تلاش وس چې دا بونډي لاس ته خلک ګوري او تاسو زمانہ غلا وکړه نو زمانہ دا ګیرا کله کوي نن ارسره غل ارسره غل دی اور نو غل دی نو غل کدا الوا دې مړي په کونه ورو باندې په کې ثواب نشته الواګانو مړي خلاص کړ نو غلط دی ما ته پوي کړه نه کدی پولو الته دا تالیفت او روټ اخلاص او دا خېټو د پاره اسلام فروش او دین فروش دا بېمان دا نه تا په یو لته پریدي نه بیا د پیر په شکل کې برا پاسي الته تا کې شرک ماده خوشته کا د مولا په شکل کې ورو دا څه خلک پیدا شي خیراتونه نه مني ورو داسې خلک پیدا شي تاسو کې دا زاړه سپینګیري وایي تاسو کافر مسلمانان نه دا زمونږ د کلو کې دا شیخان میخان کې دي صاحب چرته باټان به ولا ورشي صاحب دا دا په خوا به دا دا نه کوله دا دا باټو به چې کوله دغه باټان به ورشي غزل مزل د ذکرې او ورشي خیال کوي زړه کلمه در نه رن کی زور اسلام در نه زور اسلام څوک زور اسلام جناب محمد رسول الله وکنو ها تاسو وایي زور اسلام قران دی کنه دی زور اسلام حدیث دی کنه دی په قران او په حدیث کې دا رسمونه او رواجونه راته وکړه اوخه که قرآن و حدیث کې داوی چې د مړي د تختیال واده ورپسې پخه کاو الا روح په بلای ناشته لا سوچت کې چل روټه چته کې یو سی که قرآن او حدیث کې به خبر خلاص نو التملک قابو کړی دی دا قسم خلک د زیارت یو منجور را پسې راغلی ما ته ویل وجنم دی ته ویلې دا د زیارتونو دا منجورانو پسې بد ولې وی ویل وج داسې سنډاو واک کټه اوس ورشئ د ټول زیارتونو کې وګورئ که زه خو څه چا نه یېرېږم شرمېږم نه زما ایمان او زما ژوند او زما فاو زما روح دا ارسه زما د خدای په لاس کې دي کله بنده لاس کې دي ورشي په بو میا صاحب کې وګورئ کاکا صاحب زیارت کې وګورئ پیر بابا کې وګورئ سیدی شریف کې وګورئ تاسو وایي مړي ته عزت شته د مړي ضرورت دی پیسو ته شته د مړي ته ستاسو دې پیسو فایده رسي په دې پیسو د دې منجورانو ځامن شراب څکي او زنا پې کوي چې میراث کې درته وښایم لاس نیولي ولا بوزم ګیری به کلی کړي سرونه به انګریزي پریخي غاټ کټه بناستی مالګه تا ورځا راشه راشه راشه په دې میا ته توګه راشه خوره واخلا راشه راشه دلتا راشه راشه دلتا هغه شیخ قرآن مخکی او شیخ رنگ ورپسیو خزه ته چې الکان आवाजونه کوي لوټوس پری کړی بچو کله معتبر خزه راشي وکړ دا خپل بابا ګیره کې راشي چې درته وخند زیارت پرد ماس پخین نه پس هر قسم ګډه چې په کې ملایي دا تاسو دي دا ډېر بې غیرت قوم دا پښتانه مختانه نه پښتون سي هرکه پښتون لا پاتې نه دی پښتون څه پښتانه مو ملو مو پښتانه زمون خزه په پادیرو کې نه ګرځې ده زمون خزه د پکوچی بازار کې نه ګرځې ده زمون خزه د صدر کې دا اوس چې نوې مارکیټ جوړ دی ډلې کې نه ګرځېدې مونږ پښتانه هغه ورځ یو سړي وادو ته ودونو ته زه نه خدا کار مې راوړل مال خدای کړی دا کېده والله که مې دام کتلی چې په کم تاریخ به په کم کار مې سره تاسو خو تاریخ وګورئ پلاني تاریخ روان دي برات پلاني تاریخ پلانې پلانې پلان ما په عمر کې نه دي د کار ته ګورم نه یعنی بیا به څه چل کېږي مالزه څه وکړو ویل راځې خو نه که کور ته درته راواستو مال که کور ته دې راوړه نو غورځوم یې نه نو ماسخوتن چې ګورم دیچکی په سر کړی دی او غوخي مخي او کېما مې ما کور ته را پسې راوړ تا په صبر وته منډه او کله غیرت دي ځان کې پیدا مدرسې ته سره راغله ویل زکات تقسیموي طالبان راغون کې 15 15 روپے ورک استادانو له لس لس ورکوې مال چراوړې مال زنه عالم ویل ولی چې مال نه علم زه زکات نه علم نو شل کړي مال نه علم ډیر شي کړي دا نن نه پینځه کاله مخکې مال نه علم سلیخت کړي ما لا علم پنځوس کړي ول والله اوس خو به علي په پنځوس مې واغستې چې سره لاړو دا ټول استادان او طالبان راته وی چې دا دې څه چالو کو مالدا مې درته یو شی ثابتولو چې دنیا سپایدا چې څومره لته ورکه در پسې بغاتی څومره لته ورکه پینځول ملت ورکړه لس شوې لس له ملت ورکړه شل شوې شل له ملت ورکړه دیر شوې دیر شو له ملت ورکړه سلويخ شوې سلويخ له ملت ورکړه پنځوس شوې کدی پنځوس له ملت ورکړه نو سل کې دی دا ارس به تاسو پسې منډي وي پیسې به تا پسې راځي روټه به تا پسې راځي دا جامې دي والله العظیم دا به تا پسې راځي ما خپل غیرت او خپل ایمان مال به وزیر اعلانو کې چې بجلیګر مولا علمین 2 لک روپے ورکې نو په سیکریټریټ کې به زه بیا ګرځم چې دی وزیر صاحب اعلان کړی بابوګان ته چې مولا صاحب سزا لا چک نه پات شوی نو به دې څه زبدا کار کوم نو زما خدای به دا کار کوي چې دا هر څه به ما پسې را په منډې کوي زما مرګرو له قرآن ور کوي په شل کال کې زما کور نه خزي او نه نر د یو روپۍ نواله تر زرو پورې کپړه په بیان نه داغسته کپړې ما پسې را منډې وي روټای بم ما پس را منډې وای ترکاری بم ما پس را منډې وای تا لګ ځان راخ کو ار سره بداوي چې یره دې به چرته زما دا روټه یو مخوري او کنه تاسو په ذکر راغلي نه شي زمبه زمبه بکیږي کار یې را لګلې نه چې کار لال تور شي کینا دا نفس خو سپه شی دی ته لک ټینګ ته وګوره چار څه بیا د پس رامن دی وای کنه نو زما عزیزانو لک ایمان پیدا کړي غیرت پیدا کړي بی عزت زیت نزدی مزئی دا چې یو قوم د قوم دومره بې غیرت او دومره بې حیا وي چې دنیا ورته ګوري او ښځې لاسونه پړکۍ په لارۍ کې ډول کی مارته زما اوس خو لا دغه شو زما ورکوالی کې به ښځو چې ډول کی مار سره ته دننه نه نهستو نو د سره ښځو به ځان لږ باندې پیریان راوسته اډولکی کې به چې اما شار شروع کړو خزه په پزان ته نو نور خزه براونی و چې خور نن په ډېر تیز پیریان وسم دا خزه پیریان پیریان کوي خاطریان کې وزات وای اوس ټول پاکستان نه دی ناس چې زه ورته وایم کنه تاسو خو به خزه پیدا دی وای په دې خزه خاطری دي خاطری نو زرګونه خزه ولا راځي چې په دې خاطری ناست نا خزه د جمعې پر ورځ تر ما تر پزانو مګي او پاکي جامع ها ها ها ها ها او دا څه وششلېږي او خزه ته چې خا خو روا ما یو ورته ایمان مې لږ دغه ده زوګو جن میړه می بوډا دی چې لزبان میړه را په دغه ما خو چې سره خبرو کنه د مونږ د ملک دستور دی اخذا ورته ششمیږي خاطریان پر غلی تا کوي ورشه په دې خار کې په دې آسیا مالک کې وګوره سیدان دي خد پالون لورځي پال ګوري پال نازل روت ټکه کنه اخر دې خدای سره ووت خوري روت دې لري چې تعویز او سختونه نه کړی کور دی ورانی هغه قرباني چې سزان سره وړي هغه جیله ورکی او چاله او تعویز او سختونه راتو دا چې هغه کتاب نه دا قوم نا خبره ده چې د کم کتاب آغاز په غار حرا کې په جناب محمد رسول الله شوه اوس باور ایرورو چې دا کتاب د پیغمبر بیا راسخ کولو په صحابه او کې څنګه دا بیانونه برستو راځي نن پتا کې قادیانه ولې پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي شیعه در کې ولې پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي هغه خانه در کې ولې پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي عیسائی در کې ولې پیدا شو نن ستا په ملک اتیا لک مسلمانان عیسایان شوی اتیا لک د لندن یو مشن راځي تبلیغي مشن ستا په ملک پیران او مليان په دې کلو ګرځي چې دا تبلیغ والا خراب دي او ازاړه کیدم خرابي او پام کوئ چې د بسترو والا ته نږدې نه شئ او دا خراب دي او دا خراب دي دا روټي خلاص چې دي دوی ته خراب وای او د لندن مشن راځي په پاکستان کې د عیسایت پرچار کوي او د عیسایت تبلیغ کوي 80 لاک مسلمانان عیسایان کوي 80 لاک کم پیر او مولا چې ووایي چې تبلیغ والا خراب دي د دغه مرۍ نه ونیسئ او په دې خپو کې پړي واچوئ او تر هغې راکاږئ چې دا د ملا سرمنې په دې سرک پاتې شي زما په خبره پوهېږي دا دکانداران دا د پیسو سپي دا هغه خلق دی نن د ځمکې په سر د یو لک سلیری زره پیغمبرانو میشن چې ادا کوي زما دې په خدای قسمی چې واحد ډله دا تبلیغ والا دي تراشه وګوره د الکانو نه څه جوړ کړ ځوان الک وای ګیره به کړی اس مسواک به پلاس کی خبرې چې واوري نن خلکان ډر ډر ناره وی لګیا دي ځوانان لکان بل ورځ زمون په جماعت ته د سورلس کسانو یو وفد راغل الکه مال د کم ځای وی مونږ دي د اسلامیه کالج سټوډنټان یو ګیری دي مسواکونه ور سره دي درې درې ورځې له بسترې په وګدي تبلیغ ته سره نو زما عزیزانو ملک او بو اغسته ده په مخه کلمبا درته تلا او سین ته وغورځې دي خو بچ بشي او کلمبا نه درتلا او سیلاب راغې نو تباہ به نن د آخر زمانه د فتنو سیلاب په ملک راغلې ده قران او حدیث دا اصل دین دی صحیح علماو نه زده کوي اوسګار وخت درته ملاویږي اسی چې پلار زئی د تبلیغ والا سره لګ لګ وخت یا د جمعې شپې ته ته تماشا کوا چې تا نه خدای څه شي جوړي نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاويږي دا به هغه وخت کې پته ولګي یو خانو او زره جیره بزمکه و یو ملنګ ولا راغی خان ته تپوس کوي چې د کم ځای دی د پلاني څه حیثیت تشتا و خان دومره حیثیت نه دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت ته دی خان ورته زما وزره جیره بزمکه ده ویل خان په خدای مې دې قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده خان ورته په غوسه شوی د خانانو خو اوهو الله دې ساتته خان ورته لخت تلاش کړی زما ورځ مکه ستاد ویلا قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه ستاد دومره زمان ده وته ظالم بچیا په دې علاقه کې خو ما نه سیوا د بل سوکشته له اسمان نه را پریوته کده کمزل ول راځه چې درته وخه چې ستا عمر ځمکه زمان د نو دیرې لای بوتلې ده ویل دې ځکه به ته څومره ځمکه کې سملې ویل دونیم غزا کې ویل دونیم غزا زمان ده دونیم غزا ستان ده کنه دا وزر خوستانه کور دی وران شه دا بل ته پرې دی او ته به تیزې دا غزه کې دونیم غزه زمکه ستام ده او دونیم غزه زمام په دونیم غزه کې کوته به تا د پارم کنسته کیږي او ما د پارم هم کیږي تاسو خیال راغی نور زمون څه دي خان حیران شو لیونی شو بل چو بیڑا غرق اسوان دا اللہ والو خبر ادا سیوی چې په دې کې نه نوځي او کې سورې وږي دا الله والو د څه خبري اوس ته ما توای چې د خانه ټوله نشا په دې یو خبره داغه دماغ نه وته چې ما خو د نینګه د زمکا ده و زره ګیره به نه ده دا زه په کوم قهر اخته یم مار خانی او نوابی پریخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړه نازیزانو هم نشینی دا غچا کوي چې کوم فقیران دي زه درته رښتیا وایم نن مې کته د دکان مخې ته د سډلې ډلې روان دیو زما د بچپن په زمانه کې به ما لیده چې دلته زمونږ یوه دیره د فقیرانو ولا ورته وایي د کاکشالو سایډ دلته به لوی لوی شوې ولاړې وي او دې شو لاندې به فقیران ناست او دو کانی بیا دا سیخی او لوټه به په پاسه پرتاوه پاره کې به چای باندې کړی په لوټه کې هغه به او بسترې به په ترخ کې نیولي او ځان ته چې څه وایي هغه ورځ مې یو کتو نوم درته نه علم خو کم از کم په دې وخت کې به لس کروڑه روپۍ ورسره لس کروڑه روپۍ نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه که نه چې ما ته وی چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلی او هغې رانه دا شی جوړ کړ ما څه شعر ویلی ویل تا ویلی چې او ځان مولانا شیخ خپل لار وه دومره لوی سړی نو دا د الله توفیق دی چې چاته ورکی داغه مهرباني ده چې پچای وکي خدای دې هغه